په هغې کې زیات بیان و د واقع د بدر او د بدر واقع چې دی دا د هجرت په اولو وخت کې شوې وه او دې صورت کې به چې بیان کیږي نو زیات بیان ابه د فتح د مکی کیږي د هنین واقع به بیانیږي او دقسې به ورسره غزوه تبوک او دا واقع بیانیږي که فتح د مکې ده که حنین واقع ده او که واقع د تبوک ده دا ټول د نبوت په آخري ورځو کې شوي دي د دې صورت چې څنګه نامه سوره توبه ده نو دسې ورته سوره برات هم وایي ښه برات اکثر خلک ورته برات وایي څوک ورته سوره توبه وایي سوره توبه ورته ځکه وایي چې په دې کې بیان دی د ذکر د توبې د مؤمنانو او سوره برات ورته ځکه وایي چې په دې کې اعلان د بېزاروالي دی چې بس د دې کافرو د معاهدو نه مونږ بیزاره دي سره مونږ معاهدې معاهدې نه کوو هر څه ختم په قرآن مجید کې وایي دا عجیبه صورت دی چې د هر یو صورت سر کې بسم الله لیکل شوی ده او د دې صورت په سر کې بسم الله نه ده لیکل شوی خلک تپوس کوي چې دا ولې هر صورت سر کې بسم الله لیکل شوی دا د دې صورت په سر کې بسم الله نه ده لیکل شوی دا ولی د قرآن مجید دا که موجوده ترتیب چې دی نو د دا د حضرت عثمان صاحب زمانه کې دا ترتیب ورکړی شوی دی چې اول سوره فاتحه ولګوې بیا سوره بقره ولګوې داسې راځی راځی بیا سورت انفال او بیا سورت توبه د دې وجې نه په دې ترتیب او په دې هر څه باندې حضرت عثمان ښه پوهېږي عبدالله ابن عباس صاحب وایي زه ورغلم حضرت عثمان ته تپوس مې ترې وکړو چې تاسو د قرآن مجید دا ترتیب کو نو د هر صورت سر کې بسم الله لیکلې ده او دې کې مو نه لیکله دا ولې یو مې ته دا سوال وکړو بل مې ته دا سوال وکړو چې کم ترتیب د قرآن چې دی نو هغه دا دی چې اوږده صورتونه مخکې او دا واړه صورتونه رستو اوس دلته ترتیب غلط شوی دی سوره دغه چې دی انفال دا لیکي دا پنځه اویا ایاتونه دی دا کم دی او سوره توبه چې دی نو دا تقریبا د سلو نه بره دی نو دا وړوکي صورت دلته مخکې کړی دی او اوږد صورت یې رستو کړی دا ولې بسم الله ولې نه ده لیکلې شوې او دا ترتیب ولی بدل شوی دی نو وی عثمان راته وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به لګه لګه وحی راتلله قرآن مجید ټول یو ځای نه دی راغلی دریش کاله کې راغلی دی او تینتیس کاله کې دریش کاله کې راغلی دی کیسه داسې وه چې کله به حضرت جبریل یو آیات راوړو دوه آیاتونه به یې راوړو درې آیاتونه به یې راوړل نو ورسره به یې دا وی پیغمبر علیه السلام ته چې دا آیاتونه د پلانی صورت د پلانی آیات پسې ولګوه دا آیاتونه د پلانی صورت د پلانی آیات پسې ولګوه پیغمبر علیه السلام هم هغسې وکړل کله به چې یو صورت ختم شو بل به شروع کېده دلته به بسم الله نازله شوه چې دا بسم الله به نازله شوه نو دا به نښه د دې وه چې مخکینی صورت پوره شو اوس نوی شروع شو اوس دلته سوره توبه پر رسول الله باندې نازله شوه سوره توبه لیکن نه ورسره بسم الله نازله شوه چې اوس مونږ وایو دا ځان له صورت دی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ووی چې دا د پلانی آیات سره د پلانی صورت سره یو ځای کې صورت توبه نازله شوه نو ما وی نه وسره بسم الله نازله شوه چې مونږ ووایو د اذان له صورت دی او نه رسول الله دا ووی چې دا د پلانی یا جبریل علیه السلام چې دا د دې پلانی صورت سره ولګوي او په دقه حالت کې رسول الله د دنیا نه لاړ نو مونږ په دې کېناستو سوچ هم کو چې ربه دا سوره توبه مستقل صورت ته او کدا د بل صورت دغه دی حصه ده په دې ځای موږ باس کو کو کو خو نه پوهېدلو یو طرف ته به زموږ ذهن راغی چې دا مستقل صورت دی ځکه ډېر اوږد صورت دی بل طرف ته به دا وي چې بسم الله نه ده نازل شوې نو څنګه مستقل صورت شو نو مونږ وی ښه چې دا دغه دی نو دا د کم صورت جز پکار دی چې موم کتل نو د دې صورت او د صورت انفال مضمون سره بلکل دغه یو هم د جهاد مسلې دي او دا هم د جهاد مسلې دي نو وی منګه ووی چې که سوره توبه د بل صورت جز وي نو دا به خاص د چای د سوره انفال وي نو سوره انفال خو مخکې نازل شوی نو دا مخکې کو او سوره توبه رستو نازل شوی نو دا وسره رستو کو اوس سوره توبه د سوره انفال جز دی او که نه دی که جز وي بسم الله لیکل نه دي پکار او که جز نه وي نو بسم الله لیکل پکار دي نو موږ داسې چل وکړو چې هسې کور هم د بسم الله جوړ کړو دا خانه خو منځ کې هم دغه ونه لیکله بسم الله ونه لیکله د دې وجه نه تاسو چې روان تلاوت کوئ روان نو چې راځی داسې وایه ان الله بكل شیء علیم نو داسې به وایه براءة من الله ورسوله بسم الله مه وایې ښه کیدی شي دا د دې صورت جزي دا دا که چېرې ابتدا د دې ځای نه کوې دا ځینې لالاګانې چې هغه ابتدا د دې ځای نه کوي هم بسم الله نه وایي یا خدای په خیر که بسم الله وایې دلته ولی تاسو چې د من صورت نه شروع کوئ نو بسم الله نه وایې نو دلته که د دې ځای نه تلاوت شروع کوئ نو بیا بسم الله وایې او که نه د بره نه را روان یې نو بیا بسم الله ویل نه دي په کار همداسې تېرېدل پې په کار دي دا صورت چې کله نازل شو مکه فتح شوه د مکې اطرافو کې کم خلک شو خوشا خلک دا یو څو قسمه وو یو هغه خلک وو چې د هغوی سره معاهده شوې وه د جنګ نه کولو ریاضه د هغوی سره د خاص وخت لپاره معاهده شوې وه خو هغه خلک راپاڅېدل او دا معاهده ماته کړه لکه د قریشو سره په حدیبیه کې معاهده شوې وه د لسو کالو دپاره خو دې قریشو دا معاهده ماته کړه یو دا قسم خلک دي دوی سره به څه چې مکه فتح شوه دویم هغه خلک وو چې د هغوی سره معاهده شوې وه د یو خاص وخت دپاره او هغه هغوی هغه خپله معاهده باندې کلک ولاړو او چې مکه فتح شوه نو بیا هم په هغه معاهدې کې وخت باقي لکه بني زمره قبیله نه ده یا بنی مدلج قبیله د هغوی سره معاهده شوې وه خو چې مکه فتح شوه نو په هغه معاهده کې نهه میاشتې نورې هم وي یو دا خلک یو هغه خلک چې د هغوی سره معاهده شوې وه خو موده معلومه نه وه او دویم څلورم هغه خلک چې د هغوی سره معاهده د سره شوې نه وه دا کم خلک ریاضه چې چا سره معاهده شوې ده خو وخت پکې معلومه نو یا کم خلک چې د هغوی سره معاهده نه وه شوې د هغې دپاره دا مخکیني ایتونه نازل شو چې خیره سره مکه فتح شوه او چې چا سره معاهده شوې ده وخت معلوم نه دی یا چا سره معاهده نه ده شوې هغوی له څلور میاشتې دغه دی انتظار که په دې څلورو میاشتو کې ایمان راوړو ایمان به راوړي او که ایمان یې را نه وړو نو پسې به بیا ډانګ رالو د علاقې نه به شړو دا حکم راغی بله هغه وه چې د هغوی سره معاهده شوې وه په خپله معاهده ولاړو خو په معاهده کې وخت هم باقي و نو د هغوی دپاره د حکم دا راغی چې دوی ته دا خپله موده دغه کې پوره کې دا وخت ورته پوره کې بل هغه خلکو چې هغوی سره معاهده شوې وه او هغه معاهده ماته کړه لکه قریش یا بنو بکر د هغوی دپاره مسله دا ده چې به تاسو سره نورې معاهدې نشته معاهده ختم خو جون کې موجوده وخت کې دا د دغه دی د عزت میاشتې دي بد دا د عزت میاشت چې خیر سره اووته بس تاسو سره بیا دغه دی ورسوله او د الله د رسولنا براءتن دا اعلان دی د براءت او د بیزاروالی من الله د طرف د الله نه ورسوله او د طرف د الله د رسول نه چاته اعلان د براءت دی الی الذین هغه خلکو ته عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې ده من المشرکین د مشرکانو نه د کمو کافرو سره هم چې معاهدې کړي دي خو دا ټکې به وایې هغوی سره وخت معلومه نه دی دقه خلکو ته وایې چې بس موږ نورې معاهدې معاهدې نه کوو بس څلور میاشتې درته مهلت او د څلورو میاشتو نه پس هر ختم فسیحو تاسو ګرځئ فی الارض په ځمکه کې تاسو ته بلکل مکمل ازادي ده فسیحو ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې اربعته اشهر څلور میاشتې څلور میاشتې ګرځئ په دې څلورو میاشتو کې که ایمان راوړه ښه او که ایمان هم رانوړه بیا به د وطن نه جلا وطن کیږي وعلمو پوشه انکم یقینا تاسو چی غیر معجز الله تاسو عجزون کنه الله لا وان الله یقینا الله مخزل کافرین اغه شرمون کې د کافرو له په دنیا کې هم په آخرت کې هم دا سلور میاشتې شروع کیږي دا به د کم وخت نه شروع کیږي چې دا تاسو ته څلور میاشتې مهلت دی وی دا به د هغه وخت نه شروع کیږي د نازلېدو د وخت نه نه دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان د دې وکړو او د دې آیاتونو اعلان چې کړی دی نو دی په نهم کال د هجرت باندې په میدان د عرفات کې کړی دی پیغمبر اسلام په خپله نو تللی حضرت علی لیږلی و د حج امیر ابوبکر صدیقو او علی د دې دپاره ولیږه چې په میدان د عرفات کې به د اعلان وکړي چې زمونږ د دې کافرو سره چې کمې معاهدې شوي دي او وخت پکې معلوم نه دی بس هغه معاهدې ختم څلور میاشتې مهلت دی نو چې څلور میاشتې مهلت شو نو دا به کله پوره کیږي په لسم د ذوالحجې باندې اعلان شو نو د لسم نه دغه شروع کې نو ذوالحجه محرم سفره ربیع الاول او د ربیع ثانی لسم تاریخ د ربیع ثانی د لسم تاریخ پورې دوی ته مهلت شو و و اذان من الله او اعلان دی د طرف د الله نه ورسوله او د رسول داغنه الی الناس خلق ته یوم الحج الاکبر پروز د حج اکبر حج اکبر منا کوي حج غټ پروز د حج اکبر الکه د حج اکبر روز کلی نو اسانه معنا دا ده د عرفې روز د عرفې ورځ ته خلک وایي حج اکبر او د عرفې ته حج اکبر ځکه وایي چې وایي د حج غټ کار چې کیږي نو هغه په څه کې کیږي په دې ورځ کیږي رسول پاک څه وایي الحج العرفه بس عرفات دې چې وکړه که نه بس کار وشو نو اعلان دی خلکو ته د الله او د رسول د طرف نه پر ورځ د حج اکبر د عرفې چې ان الله بریئون چې یقینا الله بیزاره دی من المشرکین د مشرکانو نه الله بیزاره دی ورسوله او د الله رسول بیزاره دی دا تاسو ته څلور میاشتې مهلت فان تبتم کشر تاسو توبه وسته د خپل شرک او د کفر نه په دې څلور میاشتې کې فهو خیر لکم نو دا توبه چې ده دا بهتره ده ستاسو دپاره و ان تولیتم که چېرې تاسو وګرځېدی چې زه مړه توبه مو نه ویسته نو ځان پوه کړئ د څلورو میاشتو نه پس هم بیا خیر نشته فعلمو بیا پوه شئ انکم یقینا تاسو چې غیر معجز الله تاسو عجزون کې نه الله لا چې الله باندې ځان غالب کې او الله عجز کې او ځان خلاص کې وبشر الذین کفروا او خبر ورکه پیغمبر هغه خلکو له چې هغوی کفر کړی دی بعذاب علیم په عذاب درناک اعلان ورته وکړه د عرفې پر ورځ په حاجي اکبر پر ورځ چې الله او د الله رسول هغه بیزاره دی د چا نه د مشرکانو نه او د مشرکانو د معاهدو نه دا څلور میاشتې درته مهلت دی ما وی دویمه ډله کومه وه چې د هغوی سره معاهده شوې وه د خاص وخت لپاره خو هغوی په خپل واده باندې ولاړو او په هغه معاهده کې لږ باقي وخت هم پاتې و وایي الا الذین مګر هغه خلک دوی ته اعلان د برات مه کوې الا الذین مګر هغه خلک عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې ده من المشرکین د مشرکانو نه کمو کافرو سره چې تاسو د خاص وخت دپاره معاهده کړې ده او ثم لم ینقصوکم او بیا دوی نه دی کم کړی ستاسو نه شی انس شی ثم لم ینقصوکم او بیا دوی نقصان نه دی کړی ستاسو دپاره په د خپله واده کې شی ان دسې شي لکه ما وی بني زمره درته به راشي یا بنی مدلج قبیله چې د دوی سره معاهده شوې وه او چې مکه فتح شوه نهه میاشتې پکې نور هم پاتې وي ولم یظاهرو او هغوی امداد نی کړی د کافرو سره علیکم په تاسو احدا د هیچا سره او هغوی امداد نی کړی علیکم ستاسو خلاف احدا د هیچا سره فاتمو الیهم تاسو پوره کې هغوی ته عهدهم وعده د هغوی الی مدتهم تر د مودې د هغوی پورې ان الله یقینا الله یحب المتقین هغه محبت کوي د متقیانو سره بله هغه ډله وه چې د هغوی سره معاهده شوې وه لکه قریش خو هغوی هغه خپله معاهده ماته کړه د هغوی په باره کې دا دی چې با ستاسو سره نورې معاهدې معاهدې نشته دی په کار دا وه چې اوس نه د سره جنګ وکړو خو چونکې د اشور حرم دی هغه د عزت میاشتې دي او په عزت میاشتو کې جنګ کول منه دي بس خیره سره چې دا وځي که نه نو بیا به سره جنګ کوو فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې وځي هغه میاشتې د عزت نو د میاشتې د عزت ذوالقعده ده ذوالحجه ده او محرم دی دا یاتونه چې اعلان کیږي نو ما وی دا په لسم تاریخ د ذوالحجې کیږي نو مطلب دا دی چې دا پاتې ورځې د ذوالحجې وځي دا شل او پسې محرم دا وځي بس په دغه کې خیر سره سفر کې بیا تاسو سره په سفر کې جنگ دی او وقعدو لهم او کینې هغوی ته کل مرصد په هر پړاو کې هر پړاو کې ورته کینې داسې کله نه کله پې ډز مزم کوې تیږه میږه هم پې راغورځوې هسې پې د روب اوازونه هم کوئ همدا بد عمله دي چې د رسول الله سره معاهده وکړه او بیا دغه معاهده ماته کړه دې خلکو کړی چې توبه وویسته او ایمان یې راوړه بس صحیح مسلمانان دي فان تابو که دې خلکو توبه وویسته توبه څه ته وایي د توبې نښه څه ده چې تاسو وایې پلاني سړي توبه وویسته نو نښه دا ده چې و اقامو الصلات او دوی ودروه مونځ هغه مونځ چې په بدني عبادت کې اوچت عبادت دی و آتو الزکات او ورک زکات زکات هغه عمل دی چې په مالی عبادت کې اوچت عمل دی نو بس بیا ورته څه وایې بیا ورته مه ګیرتې کوئ بیا ورته په پړاونه کې کښېنئ فخلو سبیلهم بیا تاسو خوشې کې لاره د دوی هماغه سهیل ابن عمرو اسلام یې راوړو اکرمه د ابو جهل زی و هغه اسلام راوړو او صفوان ابن امیه اسلام راوړو بس چا بیا ورته څه نه وي ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی دی په بونډرۍ ته ولاړې یو کافر راغې تا ته وی چېره زه لږ ما ته پنۍ راکه او زه لږ ستاسو دی وطن ته درځم بلکل صحیح ده پنۍ وله ورکه پنۍ وله ورکه خو چې ری ولې نو دا نه چې میچنی ته بوځې او بل ځای ته بوځې بل ځای ته بوځې دې مدرسو ته یې راوله د قرآن مجید دی درسونو ته راوله دا جاهل قوم دی د دې نه نه دی خبر چې لږ د څه نه خبر شي او بیا روان که ښه په عزت او په خپله بونډری دغه که ورواړوه چې څوک ورته په لاره څه ونه وایي و ان احد که چېرې یو کس من المشرکین د مشرکانو نه که چېرې د دې کافرو نه یو کس استجاره که هغه پنۍ وغوښته ستانه چې ماله لږه پنۍ راکه لږ زه ستاسو دې وطن ته درځم نو فاجره ته وده پنۍ ورکه ورته وی راځه زه دې ذمهوار خو ما وی ریوله خو دې مرسو له لږ بوځه دې درسونو له بوځه حتی تر دې پورې یسمع کلام الله چې دی ووري خبره د الله دا د الله خبره پې ووروه ما وی ډېر قدر کوه عزت یې کوه ثم ابلغه بیا دې ورسوه مأمنه ځای د امن ته هغه د امن ځای دا دی چې په بونډرۍ باندې واپس ورواړوه ولی ذالک دا خبره بانهم قوم چې بشک دا یو قوم دی او خوران د دین نه خبر نه دی لا یعلمون هغوی نه پوهیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ الله ته زموږ یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ حالات پوس کړي ربه خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی راته راکړي ربه د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو هم صحیح پوی کړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیثو خیر او برکت مونږ له دنیا او آخرت کې راکې ربه د دې خیر او برکت چې دی په ورځ د قیامت باندې دی نه مونږ مو محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په خپل حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان ورکړي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو مصائبو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي قسمه قسم بیمارۍ دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي دا د رمضان مبارکه میاشت ده د الله نه سوال وکړئ چې ربه د دې مبارکې میاشتې د برکتونو نه او د خیر نه ربه ته مه مونږ محروموې خدای د دې خیر او برکت مونږ له د دنیا او د آخرت ټول راکړي ربه د اعمالو توفیق راته راکړي ربه صحت کامله راته راکړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا دغه د صاحبزاده محمد عمر صاحب هغه لږ بیمار دی هغه بل ورځ ورته دا اډاټیک شوی دی اوس خو لږ ښه دی دعا ورته وکړئ چې الله که تم صحت ورته ورکړي وصلی الله تعالی